او دا حدیث مخالف القیاس وی من کل وجهین نو بیا به دا حدیث رد کاو شی دا حدیث به رد کاو شی نو شاہ صاحب وی چی تو وګوره کنه دی فقها او دی یو جماعت تا چی دو بیا دغه سی ځای کی حدیث چکی رد کئی نو چی حکمت شرعیه ووایی بیا به ته هغه حدیث چی کوم حکم دا نو ته به په هغه مصلحت باندې خبر شې نو بیا چې په مصلحت خبر شې نو سبا به ووایې چې دا قاعده دغه حدیث ته دلته متوجه نه ده خو دا د شاه صاحب رایه ده ګوره شاه صاحب په ځینې فروعي مسایلو کې د احنافو نه روګرداني کوي اګر که دی عملا حنفي ده خو په ډیرو اصول او خصوصا د اصول فقه په ډیرو مسائلو کې زه بیا وخت سره درته نشاندهی کوم دی دا روګردانی کوي خو لیکن مونږ بیا الحمدلله هغه پاره چکو جوابونه کو ولی د احنافو مذهب اصول آ ډیر دقیق دی ډیر زیات باریک دی نو دا اصل که ده رد وکړ په احنافو باندی دا د احنافو یو اصل ده د اصولو نه مونږ په اصول فقه کی په سنتو بحث کی به تاسو ووایو په نور الانوار کی هم شته مختصرا او په اصول بزدوی بیا تفصیلا لیکلی دی کشف الاسرار د اصول بزدوی شرح په دوم جلد کی او سات سو چار نمبر صفحه کی بیا د دی خبری ډیر وضاحت کړی ده چی دا د مونږ اصل ده د احنافو چی کله یو حدیث آ داسی صحابی نه روایت شوی وی چی هغه معروف بالعدالت و ضبط خو وی لیکن معروف بالفقاهت نه وی او دا حدیث من کل الوجوه مخالف رئیسی دی قیاس سره او بلکل د رای هغه دروازه بیا بنده کړي نو دغه وخت کې به دا حدیث دا به بیا متروک العمل وي دا به مقصد دا ده چې قابل عمل نه وي په دې باندې به عمل نه شي کاوه ولی به نه شي کاوه زه درته دلیل وایم او دې پاره به مثال څنګه وي احناف دې پاره مثال حدیث تی مسرات او حدیث تی قلتین پیش کړی دا حدیث تی مسرات دا مشهور حدیث ته عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیل لا تلق الرکبان چی تاسو رکبانو سره ملاقات مکو لبیع لپاره دی بیع چی ته شهری او لمخ کې نه لري نه بار وروزي چې الته هغه قافله را درومي کلو نه سامان راړي ته لمخ کې وروزي چې دوته بازار ریت پته نی لګیدلی زه له مخکی نه شی ورنه وکم دا به نه کوو ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضین او تاسو کی دی یو ورور دی بل ورور په بیع باندې بیعه نه کئی چا شی در باندې خرڅ که ته غلی ورغلی چی ده ته یې ور واپس که څه عیب میب نشته پکی ده ته یې ور واپس که زه یې در باندې خرڅوم نه داسی خبره ټیک نه ده ولا تناجشو ولا تناجشو ولا یبیع حاضر لباد ولا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین نو اصل کی حدیث کی اغا دغا ٹکڑا پکی تا چه دا مقصد دا دا دی تاسو کی نکی سوک چی مقصد دا دی چی دی بل ورور پا بای دا دی سوک نکی چی تناجش کئی یعنی صرف برنگختوالا کئی یو سڑای دا پا بل سڑی باندی څه خرڅی دا یې کوي نه نو هغه په سل روپۍ په خرڅوي نو هغه مشتري ته مثال پکې ته منافع ده نو دی ورته وایي چې ولې زه درنه په ایک سو بیس روپۍ کوم کوي نه خو صرف هغه بولۍ څه کوي چې ګی دا به نه کو او دا هم ټیک نه ده چې یو حاضر لپاره د بادي بیعه وکړي مقصد دا د بانډوچي سړی ده چرګانې راوړي دي خرڅوي نو هغه اوس ناوخته شو نو اوس مقصد دا ده چې په شپېته شپېته به ورکوي نو خلکو ته په دې کې مرافق دي منافع دي ته ورته ولګېدلې چې نه نه ما ته راکړه زه به یې بیا ګران درته خرڅ کړم ته خو کلیوال یې تا ته خو څه تکلیف نه درکوي یا خو بیا ځي بیا یې زر زر خرڅوي نو دې زر خرڅولو کې خو خلکو ته فایده ده ده ته که معمولی نقصان ده دونه نقصان خو بیا نه خو خلکو ته خو څه ده فایده ده نو حاضر به بادی دی پاره نه کوي او اصل ټکړه دا ده دی حدیث مبارک ولا تصر الابل والغنم او تاسو تصریه دی ابل او دی غنم مکو دی ګډو بیزو دی اوښو چی خرڅونو په هغی کی دا پی په غولانځی کی یو ځای کو مه چی څو ورځی دی لوشلی نه وی چی غولانځه یې غټه ښکاری او بیا هغه په دوکه شی او هغه یې وکی فمن ابتاعها بعد ذلک فهو بخیر النظرین اوس یو سړی وکړه دغسی تا پکی تپی یوځای کړی دی نو دی اوس په خیر النظرین باندی ده بعد ان یحلبها چی کله یی ولوشی اوس ده خوښه ده نو آ کمی پکی هغه شوی دوم وخت ان رضیها امسکها که ده خوښه یی آ دی ځان سره متله کی چی دی په خوښ ته خو ټیک خبره ده و ان سخطها ردها او که ناخوښه یی نو دا دی ورد کی دمه بیعه خپلی پیسی دی رواخلی بایعه نه و صاعا من تمرین او ورسره دی یو صاع دی کجورو دی هم ورچکی وررد کړي وصاعا من تمر دا به د هغه پیو په مقابلې کې شي چا کومې پی د دې ورځو کې چه دي استعمال کړي دي اوس دا حدیث ته دې ته حدیث المسرات وایي دا د شوافیو خواته قابل عمل ده لیکن احناف په دې حدیث مبارک باندې عمل نه کوي احناف دلیل دادا چې دا حدیث من کل الوجود قیاس او درای چدا مخالف تا نو او چونکه داسې صحابی نه روایت ته چې ابو هریره صاحب دا نو هغه فق هغه معروف بالعدل والضبط خو لیکن معروف بالفقاهت نه ده افقها او صحابه کرامو کې نشمارل کیږي په درجاتو کې نو دا ددی دا چې د شان ازدرا نه ده او نه د شان چې دا توهین ده نو دا مقصد هغه د فقاهت په مقابله کې بیا دا اخلو نو دا سری دی نو دغسی حدیث مونږ ځکه پریدو چی دا دی قرآن هم مخالف وی دا ناسخ للکتاب سبا جوړیږی دا ناسخ للحدیث المشهور جوړیږی دا معارض دی اجماع سره جوړیږی ولی قرآن کی رادرومی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم نو دینه څه معلومیږی دې نه مقصد دا دئ چي دا معلومېږي چي زمان د عدوان او د ظلم چي کوم کله يو شی مقدر بالمثل وي مثل يو لپاره نو هغه باندي هغه زمان به سبا په چا يي په مثل يي نو چي سبا دي دې پيو زمان ته ورکوې خو ولي پي ورکه کنه بيا بيا تا تا مر چي شته څه لپاره ورکوې يوا بل د حديث نه مخالف ته حديث کي چي کوم شي پاره يو وار کوم شی مثلی وی مقدر مثل نه وی ورپاره نو هغه به بیا قیمت ورکړی حدیث ته من اعتق شقصا له فی عبد یو سړی د دوه غلا یو غلام په ګډه د سره نو ده خپله هغه پکې ته چه کړه ازاده کړه قوم علیه نصیب شریکه نو مقصد هغه بل ملګری وال نصیب آب هغه ته به قیمت ولګاو سی که چیرته دی چه و مالدار و نو هغه ته به قیمت ورکړي غلام به چه سی ازاد شي دارنګه اجماع په دې خبرې باندې منعقده ده چه وجوب د مثل ده یا د قیمت ته په وقت فوات د عین چه عین نسی ور رد کولای بیا به یا قیمت ور رد کړه یا به مقصد دا چه مثل ور رد کړه نو اوس کجوری مقصد دا چه خامخا صرف تا سا کجوری که کم وی اغا پی که زیاتی وی نو سا صرف صدا پار ضروری ده نو دا مخالف له قیاس تا نو دغه حدیث بیا مونږ خواته قابل احتجاج نه ده خو شاه صاحب خوا ته دا خبره خوښه نه ده او شاه صاحب وایی چی نه دلته هم په هغه حدیث باندی عمل کول پکار دی او په دی قیاس باندی عمل کول پکار ندی نو دی رد کئی په دی فقهاو باندی په مونږ باندی خو مونږ دی پاره چه وکړو جواب وکړو تاسو په دی خبری پوه شو بیا نور الانوار کی هم تاسو سنتو بحث کی دا کتلای سو او مقصد دا دی چی اصول بزدوی هر چا سره مهیا نه یی هغه بیا دی خبری ښه وضاحت کړی ده ما بلفظه ټول نقل کړی هم ده خو اوس ناوخته شه جی نو اصل مسله دا ده خو چې چیرته په مونږ باندې شاه صاحب رادرومی هلته بیا مونږ ورپاره ښه زبردست چکو الحمدلله جوابونه کو نورو باندې داسې وردرومی بیا مونږ شاه صاحب پلوی بیا جوابونه نکو ومنها ان جماعتا من الفقهاء ومنها ابل دی دی فوائد نه دادا چی یو جماعت من الفقهاء زعمو ایغو دا زعم کړی انه یجوز رد حدیث چی روا دا رد کول دیو حدیث یخالف القیاس چی اغا مخالف القیاس وی من کل وجه نو دی چی دو دا قیده ایشی دا فتطرق الخلل الى كثير من الاحاديث الصحيحه نو دی کئی دی پا بنیاد چی اغا حدیث مخالف القیاس پرد کاؤسی دی کئی دی پا بنیاد بانے شاہ سے وائی چی خلل تللی ده ډیرو احادیث صحیحه ته ورلاحق شوی ده لکه حدیث دی مسرات واخله چی ما تفصیلا ته بیان کړ حدیث دی قلتین واخله قلتین حدیث دا په دوری طالبانو پر رادرمی په مشکات شریف کی هم رادرمی چار سو ستتر نمبر حدیث تا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الماء یکون فی الفلاة چی په صحرا کی کوم اوبه وی من الارض وما ینوبه من الدواب والسباع هغه کی ځناور اوبه څکی هلته ورځی پکی کوزیږی فقال حضور صلی الله علیه وسلم وویل اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث چی کله دوه کلو ته ورسیږی نو بیا دا مقصد دا دی چی نجاست نه اخ کئ او نه په تم کیږی نه ټینګیږی بلکه دا نجاست ځان سره څه کئ وړی نو دا مشهور حدیث تا خو دالته مقصد دا دی چی قلتین بیا کلی په معنی کی اختلاف ته قلتین دو مټکیو ته هم ورتایی مقصد دا دی چی د غره چوټی ته ورتایی غټ حدیث تا غټ اختلافی مسئله ده دیتا حدیث تی قلتین ورتایی د احنافو د شوافیو د مونږ غټ یوه اختلافی مسئله ده نو بهرحال دغسی احادیث بیا دو پریخی دی قیاس تی پاره فلم یجد اهل الحدیث سبیلا فی الزامهم الحجة نو اهل حدیث بیا نه موندی لار په الزام د دوی کی حجت چی دو باندی حجت قایم کی اهل حدیثو ته څه چل نه وردرومی اهل حدیث نه مراد دغه اهل حدیث نه یی اهل حدیث یو اصحاب الرای چی مقصد دا ده قیاسونه کئی یو اهل حدیث وی اهل حدیث نه مراد دلته امام احمد صاحب مذهب لکه ها بلکل امام شا امام مالک صاحب او احنافو ته اهل حدیث وئی بلکه امام شافعی صاحب فقه است هغه ته مقصد دا ده چی اهل حدیث هغه اهل الرای نه بیا ګانه سی اهل الرای نه اهل حدیث دی مقصد دا چی اکثر ذکر کی نو امام احمد صاحب بیا ورنه چی مراد وی ځکه چی هغه اکثر په صریح حدیث سره استدلال کوي تقلید بحث به بیا وروسته را درومی شاه صاحب خپله مقلد و په تقلید باندی زبردست زور ورکړی ده او خصوصا په تقلید شخصی باندی په دغ دور کی بیا به مستقل بحث وی د تقلید ښه زبردست بحث تا ان شاء الله العزیز عقد الجید خپل کتاب د لیکلی ده په احکام د تقلید کې بیا به انشاءالله تفصیلا د هغه خلاصه زه ټوله درته وایم كحديث المسرات وحديث القلتين فلم يجد أهل الحديث سبيلا في إلزامهم الحجة إلا أن يبينوا أنها توافق المصالح المعتبرة في الشرع مگر چی دا بیان کرسی چی دغه کی کوم احکامات تی موافق دی هغه مصالح سره چی کوم معتبر په شریعت کی دی نو حکمت شرعیه چی اوای نو دی وایی چی ددغسی قواعدو بیا به جواب کولای سی الی غیر ذلک من الفوائد شاه صیب وایی چی ګوره ګانټی والا دور ټیم نشته ځکه چی دا نور هم داسی ډیر فواید دی لا یفی باحصائها الکلام چی هغه وایی چی زه ټول ته تشمار کولای نسی چی کلام په هغه باندی احاطه وکی څونه څونه به یی زه تشمار کړم بیا خو به دا خپله یو مستقل کتاب جوړ شی او ټیم هم پوره شو بیا به سبا نه تفردات ته مصنف وایو چی ده تفردات چی کوم قایم کړی دی ولی قایم کړی دی ده خپل تفردات هم شته. بسم الله الرحمن الرحیم وجه تفردات المصنف دا اوس شاہ صاحب دی دی خبر بیانول غواړي چی کله تاسو دما کتاب ګورو نو یقینا په دی کی به تاسو ته ځنی تفردات چی په هغه باندی به جمهور د یعنی داسی مسائل چی په هغه باندی به جمهور علماء قول نی کړی او ما کړی ده نو دا دا دما تفردات دی او دا تفردات چی ما مختار کړی دی نو دا دی وجه نه نه چی ما بس خامخا په دی باندې جرأت کړی دا چی زه دی جمهورو یوی رائے یا دی متقدمین علماء و یوی رائے چوک خلاف وک خامخا نا دا تفردات چی ما مختار کړی دی نو دا ما تاسی آیتونه احادیث مبارکه آثار د صحابه کرامو هم چی کومی کسی متعلق ما یو تفرد قایم کړی نو په هغی کی می دا هم موندلی دی او ډیر خواص د اهل سنت چی هغه متمیز بالعلم اللدنی دی چی خدای هغو ته علم لدنی ورکړی دا هغو هم په دی باندی مخکی چه دا قول کړی دا نو دا داسی تفردات تی ټیک تا خو داسی تفردات ندی چی دی پارا بلکل اصل او څه منشا او څه منبع دی پارا نه یی نا ما دا تفردات چی قایم کړی دی په خپل کتاب کی دا هم د احادیثو او د قرآن کریم او د مشرانو محققینو علماء ځای په ځای اقوالو په رڼا کی ما چه دی قایم کړی دی دا تفردات او بیا به شاه صاحب دا خبره بیان کی چی بیا به چا دا ذهن ته توهم وردرومی چی بیا تا دا, تو دا تفردات چی تا قائم کړی دی نو بیا خو به تو اهل حق کی نه او ته به اهل سنت والجماعت ایغه نه به باره ګاڼه شی نو دی به رئیسی او دی به دا در ته ووایی چی نا ما چی د کوم تفردات قائم کړی په دی سره سړی دی اهل سنت والی اهل جمع اهل سنت والجماعت نه وزی نه اصل کی ټول علماء په دې باندې متفق دي یعنی مقصد دا دی چې کوم اهل قبله دي ضروریات دې منی دې ته اهل قبله ضروریات د دین نه چې څوک انکار نه کوي دې ته اهل قبله وایي بیا چې ضروریات دې دین کله ومني نو دای مسلمان شو چې ضروریات دې دین نه انکار کوي بیا دای کافر ګاڼ شي که ټول اعمال دی کئی او سو فیصد کئی لیکن یو ضرورت دینیه نه دی انکار وکی بس دی کافر ګاڼه شی نو چه کله ضروریات تی دین ومنی نو دی نه بعد بیا دوه قسمه مسائل دی یو هغه مسائل دی چه منصوصی دی چه په هغه باندی صریح آیات صریح احادیث هغه دلالت کوي او جمهور صحابه کرام سلف صالحین په هغه باندې مقصد دا دی چی تک کړای وی یو داسی قسم مسائل دی نو داسی قسم مسائل دغه کی مقصد دا دی چی اختلاف کول دا به یقینا سړی د اهل سنت والی والجماعت والی نه وباسی ولی تاسو مونږ ته اهل سنت والجماعت وایی تاسو په شرح عقائد کی چا ویلی ده څوک پی وایی چی مونږ ته اهل سنت والجماعت ولی وایی مونږ ته اهل سنت والجماعت دی وجی نه وایی چی مونږ چی کوم اعتقادیات دی کوم مسائل دی منو چی په هغه باندی سنت وارد شوی دی او جمهور صحابه کرامو او سلف صالحینو په هغه باندی جماعت تی هغه نیکو خلقو په هغه باندی چه کړای ده تک کړای ده دی وجه نه مونږ ته چه وتای اهل سنت والجماعت نو داسی قسم منسوسی مسائل چی دی او صحابه کرام په ایغه باندې تک کړای وی نو یقینا داسې مسائلو نه انکار کول یا په دې کې بیجا تعویلات کول دې سره به سړی بیا د اهل سنت والی او جماعت والی نه وځي خو شاه صیب وایی چی ما خو په داسی مسایلو کی چیرته اختلاف جمهور سره نده کړای او یو هغه قسم مسایل دی چی هغه منصوصی ندی صریح آیات صریح احادیث هغه کی مقصد داده چی دی هغه احکامات ندی راغلی نو چی هغه منصوصی مسایل نه دی نو په هغی کی ما په جمهورو سره په ځای په ځای به چه کړای وی متقدمینو سره اختلاف کړای خو شاه صاحب وایی چی دا خو به صرف ما نه یی کړای خو دغسی خو ټولو علماوو مقصد دا دی چی په ځنی ځنو مسایلو کی جمهورو سره چه کړای وی اختلاف کړای او په دی سره سړی د اهل سنت والی او جماعت والی نه وځی نه نو چا کوم معیار دی دخول او دی خروج دی دی خبری ده چه په دی سره سړی اهل سنت والجماعت ګاڼه شی او په دی نشی ګاڼه نو چا کوم چی دی وجه نه اهل سنت والی جماعت والی نه سړی وزی په ایغو مسایلو کی ما اختلاف نه ده کړی جمهورو سره او چې کومو کې ما اختلاف ورسره کړی په هغه ذریعې سره سړی د اهل سنت والی یا جماعت والی نه وځي نه هسې تاسو په دې مسئلې پوه شو لکه دې مسایلو په بیا دی درته نشاندهي کوي لکه اوس مثال چې منسوسي مسایل وي لکه عذاب قبر مسئله سله میزان مسئله سله پل صراط مسئله شوه نو دغسی مسائلو کی چی څوک اختلاف کئی نو البته دا به اهل سنت والجماعت نشی ګاڼه لکه معتزله چی اختلاف کئی په دی کی یا نور ځنی فرقی کئی او یو مقصد دا دی چی عام داسی مسئلی شوی چی هغه داسی منصوصی نی لکه مثال فضیلت تی حضرت عائشہ صاحب څه په چا باندی په حضرت فاطمہ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا باندی یا دی هغه څوک بولی په بل باندی نو دا رنګ مقصد دا چې په دې سره سړی د هغه نه اهل سنت والی جماعت والی نه وځي نه لکه هرې مسئلې بیا زه درته تفصیل کوم خو دا مې هغه اجمالي خاکه چې نن سبق کې کوم ویونکي کیسه ده هغه مې درته وکړه اوس ستاسو الفاظو ته ګورو خبره به واضحه وي انشاءالله العزیز وجه تفردات المصنف او ډیر ځګونه اخ کئی او د آواز غوندی کئی هغه سره بیا دو چه ورکی تشبیه ورکی نو دلته هغه جوبند بیان ده چه کله زه بیان کوم او په بیان کی یعنی هغه شباب ته ورسیژم او سم په جذبه کی راشم دا مقصد ده وستجدنی او ته به موندای ما لره ای مخاطبه اذا غلب علی شقشقة البیان کله چه غالب سی په ما باندی هغه مقصد دا ده چه قوت بیان او زه په جوبن کې رئیس په بیان کې نو ته به ما مونده وامعنت فی تمهید القواعد او کلا چې زه خو گهرا نظر کوم په تمهید دی قواعدو کې غایت الامعان خو گهرا ربما اوجب المقام ان اقول بما لم يقل به جمهور المناظرین نو ډیر کله ته بیا مقام دا خبره واجب وګرځي چې زه قول وک په داسې خبره سره چه په هغه باندی جمهور مناظرینو قول نی کړی د اهل کلام نه مناظرین دا د مناظر جمع ده مناظر په زړی اصطلاح چه عالم د علم کلام ته د علم کلام عظیم ماهر ته مناظر وایی جمع مناظرین ده نو چه کله زه په بیان کی رئیسم او کله زه په تحقیق دی کوا هغه تمهید دی قواعدو کی ریسا ښه نظر پکی وکړم بیا کله یو مقام په ما باندی دا خبره ضروری کی چی ریسا دالته په داسی خبری قول وکړه چی هلته جمهور مناظرینو دی اهل کلام په هغه قول نه ده کړی لکه مثال هسی دی وایی چی مشت نمونه خرواری چی ما کوم تفردات ځنی کړی دی کنه هسی څو درته پیش کوم کتجلی الله تعالی فی مواطن المعاد بالصور والاشکال لکه د شاه صاحب دالته د جمهورو نه اختلاف کړی ده شاه صاحب وی چی الله تعالی رؤیت پکیږی په مواطن د معاد کی ولی مونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده لکه د ورستو سبق کی درته ثابتو هغه اشعار درته وایم د بدء الامالی نو مونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې خدای پاک رؤیت دا به مسلمانانو ته نصیب کیږي د خپل درجات موافق نو بیا خو دا ده چی په صورو او اشکالو کی به نه یی شاه صیب وایی چی نه زه دی دی قایل نه چی الله تعالی تجلی به په مواطن د معاد کی بالصور والاشکال څنګه به صور اشکال تشبیه نه خو خدای پاک چه ده منزه ده خو مقصد څرنګه خدای شان سره چه یی لایقی ایوا دارنګه شاه صیب وایی چی تاسو خو دا ارویدلی دی تر اوسه پوری چی دوه عالم دی یو عالم دنیا ده او یو عالم آخرت ده شاه صیب وایی چی نه یو دریم عالم شته چی هغه ته عالم مثال وایی عالم مثال اوس دا صرف تی شاه صیب رای نه ده شاه صیب خو مقصد دا ده چی نزدی تیر شوی ده دا اور دی مولانا روم چی اور دی شپږمی شپږ سوه سنه هجری سړی دلا دا هغه نه مخکی ده اوری پنځه سوه شپږ سوه مینځ کی ده نو هغه مقصد دا ده چی په عالم مثال باندی چه ده قول کړی ده چی کله سړی مثنوی ګوری دنیا امثال ګڼ شی شواهد دی چا دی دی خبری دی چی مولانا روم دا په عالم مثال باندی چه کئی قول کئی نو شاہ سے وئی چی تاسو خو تر اوسه جمهور خو دا وئی چی خو دو عالمونه دی یو عالم دنیا دا او یو عالم آخرت تا لیکن شاہ سے وئی چی یو بل عالم دا چی اغا تا عالم مثال وئی او د عالم مثال چی دا دا داسی عالم دا چی دا عنصری ندا یعنی پا دی که دا شئینا پا طریقی دی اجسام و اجساد سره ندی البته چی پا دی دنیا کی کم شئ واقع کیگی پا دی دنیا کی کم شئ واقع کیگی نو دا اول پا عالم مثال کی دی دی یو شبه غندی وی معنوی صورت وی بیا واقع شی او کله چی دی دنیا کی یو واقعه رونما شی نو دی دنیا کی خو ختم شی لیکن په عالم مثال کی دی هغه شبهه ا دی هغه مقصد دا ده چی هغه یو تصویر غوندی صورت هغه بیا هم چی پاتی یی لکه بلکل مقصد دا ده چی نن سبا داسی ورته ووایی چی هغه ویډیو کیسټ چی له مخکی نه مقصد دا ده چی یو هغه وی بیا ته وغږای او هغه نه بعد که ته بند کی بیا په هغه کیسټ کی هغه چی ا تصویران پاتی نو عالم مثال کی په دی اندازی باندی مقصد دا ده چی دنیا چی یو کار رونما کیږی نو د رونما کولو نه مخکی په عالم مثال کی هغه چی خدای پاک موجود کی معنوی شکل کی او بیا چی کله په دنیا کی دا کارونه ختم شی نو بیا مقصد دا ده چی هغه کارونه معنوی شکل کی په عالم مثال کی چی وی هلته موجود وی نو شاه صاحب په دی باندی تفرد کړی ده خو دا داسی تفرد نه ده چی ده نن کړی ده په دی باندی مولانا روم هم چه کړی ده او قول کړی ده مولانی روم په بیا مثنوی کی په دی باندی ګڼ شای استشهادات دی او ګڼ شای مثالونه دی پاره چه دی بیان کړی دی شه جی نو دی وایی چه دوا هغه دا شوی کتجلی الله تعالی فی مواطن المعاد بالصور والاشکال لکه په دې مسئله کې ما جمهورونه خلاف کړای دا دارنګ رئیسا وک اثبات عالم ليس عنصريا لکه اثبات یو عالم چې هغه عنصری نه ده یکون فیه تجسد المعانی والاعمال باشباہ مناسبة لها فی الصفة په دې عالم کې تجسد د دې معانیو او اعمالو وي په داسې اشباحو سره داسې شبهو سره چې هغه مناسب وي دې سره په صفت کې دې عالم کې چې کومه واقعه یي اول هلته موجوده یي وتخلق فیه الحوادث قبل ان تخلق فی الارض او پیدا کړل شي په دې عالم مثال کې هغه حوادث چه کوم مخکی د دینه چه لا په مځکه کی نه پیدا شوی و ارتباط الا شه جی بله مسئله و ارتباط الاعمال بهیئات النفسانیه شاه صاحب وی چه تاسو خو عام دا ارویدلی دی چه د عمل دا دار و مدار د چا د جزا ده عمل دار و مدار د جزا ده خو شاه صاحب وی چه نه عمل خو ډانچه ده او اصل خو په عمل کی هغه ارواح تی هغه نیات چی کوم دی دا په مرتبه دی چا دی ارواحو دی نو شاہ صاحب وائی چی دی دی ارتباط تی اعمالو په حیاتو نفسانیو سره دا ارتباط تی اعمالو په حیاتو نفسانیو سره دا یعنی هغه نیت ته به کتل سی په عمل کی هغه نیت ته چی کیږی کتل سی نو ارتباط تی اعمالو خو اعمال داسی نه چی بالکل حدر خو پوه شوې؟ نه، خو په عمل کې به د نېت چه وي، دخل وي. ولې تاسو نه دي ویلي چې یو سړی راشي، مقصد دا دی چې یو لرګی د لارې په هغه کې ښخ کړي چې دلته به څوک راځي، مونځ ته به ودرېږي، سورلۍ به پورې وتړي، نو ده ته ثواب کېږي؟ که بل سړي دا راغی او دا یې وویست، ویې باسه، چې دلته به انعام د څوک په ړنګ شي، نو هغه ته هم خدای پاک چه کوي ثواب ورکوي. نو د ارتباط د اعمالو دا په چا پورې ده؟ په هیئاتو نفسانیو پورې ده. صرف اعمال نه بلکه د هیئات سبب د مجازات ګرځیږي جمهور خو په دې باندې قول کوي چې اعمال سبب د مجازات ګرځیږي په دې دنیا کې او په آخرت کې نو دې مسئلې کې د جمهور نه چه دا خلاف کړی ده دارنګه تاسو خو عام تقسیمو تاسو خو عام تقسیمو چی تقدیر په دو قسمه باندې ده تقدیر معلق تا او تقدیر مبرم ده شاه صاحب وایی چه نه نه دا کیسه نسته تقدیر بس یو تقدیر ده چه تقدیر مبرم ده تقدیر ملزم ورته وایی بس دا یو تقدیر ده بیا به وروسته بحث کو پدی ان شاء الله شه جی دا خو هسی لا صرف دی اجمالی درته شی چه په دغو دغو مسلو کی لکه مثال ما چه دی تفردات دی دا ټول مسائل بیا ورستو تفصیلا کو والقول بالقدر الملزم و نحو ذلک دارنګه قول په قدر ملزم باندی یا مثال دا خو هسی ما مشت نمونه خرواری درته څو خبری وښودلی دارنګه ګڼ شی مثالونه دی چی آ دی ما تفردات دی خو چی په دی باندی ما قول کړی دا نو خالص دی خپل ځان نه می جرات نه ده کړی فاعلم په دی خبری باندی ځان پوه که انی لم اجتری علیه الا بعد ان رأیت الآیات والاحادیث په دې خبرې ځان پوه که چې ما جرات نه ده کړی په دې باندې مګر وروسته د دې نه چې ما آیاتونه لیدلي دي احادیث او آثار د صحابه کرامو او د تابعینو متظاهرة فیه چې په دې کې به چه متظاهر وو یعنی یو بل باندې یعنی ګڼ شی احادیث ګڼ شی آیتونه او ګڼ شی احادیث ګڼ شی د آثار د صحابه کرامو ایغه نه دا ما معلوم کړي ګڼ شی آیتونو نه چا یو بل باندې متظاهر وو سره مقصد دا چې دغه نه ما دا شیونه معلوم کړي داسې نه چې خامخا ما جرأت کړی ده ورأیت جماعات من خواص اهل السنه او دارنګ ما لیدلی دی ډیر جماعتونه دی خواص دی اهل سنت نه المتمیزین منهم چه اغا با متمیز و پا دی اہل سنت و علماء کی بالعلم لدنی پا علم لدنی سرا په علم لدنی سره به متمیز و په علم وهبی سره به متمیز و ایغا په دې قول کړه یقولون به ایغا به هم په دې خبرو باندې قول کاو و یبنون قواعدهم علیه او بنا کول به قواعد په دې باندې اوس ما هغه چې کومه خبره درته وکړه چې چا به اشکال کاو چې بیا خو ته چې په دې مسایلو کې د جمهور خلاف بیا خو ته اهل حق نه نه او ته بیا د اهل سنت والجماعت مذهب نه نه یې نو دی را درومي او دی درته دا ښیي چې اهل سنت څوک دي ته اهل سنت وپېژنه او بیا دا وپېژنه چې په کومې خبرې اختلاف سره سړی د اهل سنت والي والجماعت والي نه وځي او کومې سره سړی نه وځي دا خبره اوس وپېژنه نو دا دفع د توهم کوي عنوان تاسو داسې ورته کېښودلی سو من هم اهل السنة من هم اهل السنة اهل سنت سوک دی اهل سنت سوک دی نو دی وائی وليست السنة اسما في الحقيقة لمذهب خاص من الكلام اهل سنت والی والجماعت والی لیبل او دا مہر او دا نام دا پا حقیقت کی دی یو خاص مذہب دی پارا ندا دی علم کلام دی علماؤنا او بیا دو ګرځیدلی دی دی وجه نه فرق مختلفه متفرقه احزاب متحزبه یعنی مختلف فرقی او حزبونه ټولی بعد انقیادهم لضروریات الدین او ورسته دینه چی دو اول ضروریات دین چکی مانی نو دو بیا چه گرزیدلی دی علا قسمین په دو قسمه باندی په چو قسمه یعنی دا مسائل مقصد دا چی بیا دو قسمه مسائل دی آ یو قسم دا ده قسم نطقت به الآیات یو هغه مسائل دی چی په هغه باندی آیاتو دلالت کئی یعنی صراحتا په آیاتونو کی هغه مسائل چی دی ثابت دی وصحت به السنة او سنت مبارکه صحیح په دی باندی چی دی راغلی دی وجری علیه السلف من الصحابة والتابعین او تک کړی ده په هغه باندی سلفو د صحابه کرامو او تابعینو نه یو داسی قسمه مسائل دی چه صریح منصوصی مسائل دی په قرآن کی په احادیثو کی په آثارو د صحابه کرامو کی صفا موجود دی یو داسی قسمه مسائل دی خو بیا ډیر خلق راله په دغو مسائلو کی اختلاف وکړ نو چې په دغو مسائلو کې چا اختلاف کړی ده دا به اهل سنت والجماعت نشي ګاڼه فلما ظهر اعجاب كل ذي رأي برأيه کله چې ظاهر سو هغه دور چې هر یو به تعجب کا او زیرای په خپل رای هر چا به ویل چې مثل مثل من دیګرې نیست چې ما غوندې بل نسته وتشعبت بهم السبل او جداوالی وکړ په دې باندې لارو یعنی داسې خلق چې هغه ګاټی ګانو جدا جدا کړ یعنی لارې جدا جدا شوې په مختلفو لارو باندې تقسیم شو اختار قوم ظاهر الكتاب والسنه نو چې بیا داسې چل وسو نو دې کې بیا ځنی خلق راله هغو په ظاهر دی کتاب او سنت باندی عمل وکړ وعضو بنواجزهم او ښه چک یې ولګولې بنواجزهم په خپلو نواجزو سره یعنی ښه کلک یې ونیولو هغه عقاید د سلف علی عقاید السلف یعنی چک یې ولګولې په نواجزو غاښونو سره په عقایدو د سلفو دا کنایه وي د چا نه شدت تمسک نه نو یو ټولی راغی چی ظاهر کتاب الله کی کوم شیونه ثابت وو سنت کی او د سلفو صالحینو چی کومه عقیده وه په هغه باندی ځان ښه مضبوط ونیوه دا هغه اهل سنت والجماعت دی ولم یبالو بموافقتها للاصول العقلیه او دو دی ته نه وکتل چی د کوم شی باندی مونږ قول کو ایا دا اصولو عقلیو سره مناسب ده او موافق ده که نه ده دی ته یې نه وکتل